رسول الله فرمایي چې دغه نه سي سب انسان کې موجود شي دسه انسان مزمنګ الله جنت لبوزي شیخ الاسلام ابن ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې زمنګ رب العالمین په ټولو انعاماتو کې اساسي او بنیادی نعمت چې هغه قران او سنت د دې وجنه مولا لقاری شه فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک یو قوي عالم دی دین د اسلام کمن او کیفن ار له سره پورا ابن کثیر هم دا خبره کړې ده هیڅ یو شی بنی مګر دا په قران او سنت کې موجود دی لیکن چې موږ بنو پیګو دا نقصان عموما کې موجودي په قران او سنت باندې اعتراض نه کوو چې لکه ګوره دا خبره به کې نشته او دا خبره به کې نشته او دا په غدرس او شپته خوونه کې اولنې خو چې دی هغه الحیا انسان کې جګل حیا وي دا به جنت ته داخليږي او چې کله په انسان کې حیا نه د رسول الله تعالی تعلیماتو نه معلومیږي چې دا انسان بزمنګ الله جنت لبونی شي صاحب د نظرت النعیم آیتونه احادیث اثار فیدی اقسام د حیا ټول ذکر کړی دي اول د رسول الله او د صحابه کرامو بعضی الفاظ عائشه رضی الله عنها فرمایي وی رأس مکارم الاخلاق الحیاء د خیسه اخلاق او جرړه اصل موقوف علیه بنیادی مسله چې دا هغه حیا ده یو سړي کې چې کله حیا موجوده نو عائشه به فرمایي په دې انسان کې بس موږ الله ډېر خیسه اخلاق راجمه کې او چې کله په انسان کې حیا موجوده نه دی انسان کې به خیسه اخلاق راجمه نشي ورسوي ان شاء الله حیا ویلې سلام حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی الحیاء من الايمان حیا چې دا د ایمان نه دا ول ایمان فی الجنه د ایمان په جنت کې معنی د ایمان د وجنه سره په جنت کې داخليږي نو رسول الله فرمایي چې کله یو سړی حیا نه کې د شي انسان بس منګ الله جنت لبوزي او چې کله انسان حیا نه کوي رسول الله فرمایي دا سړی الله جنت لنه بوزي دغه کې څه ارشاد مزیدار پروي د ابي امامه الباهلي کې راځي چې ابن کثیر دریم جلد کې دا ناشنا تفسیری حالات ذکر کړی دي دا فرمای رسول الله فرمایلی دي وی الحیاء دا حیا چې د ایو شعبه د شعبو د ایمان نه او به حیاي چې د ایو شعبه د شعبو د منافقت نه کله چې په انسان کې حیا موجود دی دې سړي کې به ایمانی او چې کله په انسان کې حیا موجود نه به حیاي نو رسول الله فرمایي چې سړی ګوره منافق دی دا به بل تر باندې روان دی پر وای د ابي سلمہ او ابو هرره سره باندې راځي دا دواړه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دی الحیاء من الايمان اے خلکو دا حیا د ایمان نه ده او پروي د عمران ابن حسین باندې راځي چې رسول الله فرمایلی چې الحیا خیر كله حیا ټول خیر خیر دی اول نه نیول اخره پورې به ټول خیر زمونږ الله را جمع کړی دی زمونږ د محمد رسول الله مقصد په دې ترغیباتو کې دا خبره ده چې انسانانو ګوره بزان کې حیا راولې ناری نو یو کسان اله په دې باندې به تاسو کې ایمان راشي او چې ایمان راغی به موږ الله جنت لبوش په یو روایت انس بن مالک باندې راځي دا فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دی و ما كان الحياء في شيء قط الا زانه نه موجودی کې حیا په یو شي کې یا په یو کس کې بالکل مگر دا حیا هغه ډول کوي او نه موجودی کې دا به حیا په انسان کې مگر دا په هغه باندې عیب لګي څه مقصد ظاهري خو موږ انسان د غړو جسمه د بدن د ډولي شي شکل د ډولي شي موږ د خبرې د ډولي شي او مجلس د ډولي شي رسول الله فرمایي په ځان کې حیا پیدا کړ زمونږ الله به ایسه بتا کې زیبایی پیدا کړي او که چیرته به حیی دی په ځان کې پیدا کړ زمونږ الله بتا ګوره عیب جن کی نقصانی بری کی چې کله ستانو به چاله خستل کیږي ایسه غلبه اعراض کې مخ باړی عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې صحابه کرام رااله د محمد رسول الله نه ته پوښتنه چې یا رسول الله دا حارث ابن نعمان چې د افسده الحیا د حیا بالکل دا ګډ وډ کړي لري دومره د حیا په د باندې غلبه کړي چې نه چرته خبره کولې شو نه چا سره مسله کولې شو بس غل نه ناشته نو فقال رسول الله صلی الله نبی ویل لا يفسد الحياء حیا خو خلق نه بربادي ولكن لو قلتم کچرته تاسو دا خبره کړو چې اصلح الحياء دی حیا اغله جوړ کړي د صدقتم تاسو برشته ویلې حیا خو د انسان تربيت کوي د انسان ډول جوړي د انسان د اسلام مسله بګیره دا خبره تاسو ډیره غلط را شي حارث ابن نعمان د حیا بالکل دا ګډوډ کړي خروج شان الفائده دي تویل شي فساد پروي د عمران ابن حسین باندې به راځي د الله نبی ویل شي د حیا ګور ټول خیر دی او دا بزن کې راولې عائشہ رضی الله عنها فرمایي د محمد رسول الله حیا موږ تاسو ته شي کوي وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا بلغه عن الرجل شیء وی محمد رسول الله به شکل دی او کس نه خبر را ورسېدل نو لم یقل دسه به ورته نه ویلې لم قل تکذا وکذا الکه دا خبره دی ولی ولی کړی دا ځکه زموږ بنبی کې دا عادت نه شي هغه په انسان باندې مخه مخ برید وکي په ملګرو باندې لیکن ترمذی دی کې په میدان د جنگ کې به ټول نه خطرناک او سختدریج انسان دا و علی شه فرمای چې میدان د جنگ کې به کله په موږ باندې تکلیف راغی موږ به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول هغه نو به دشمن لته شي گزار ورکاو شي کلک ولكنه لكن رسول الله عام خبره کوله او فیقول ویل به ما بال اقوام د الله نبی ویل چې د خلکو کې څه د باز خلکو دا کار څنګه دی یا څه وجره د خلکو لا چې د شي کارونه کوي نو ارسل به خپل ځانو پیژنو چې لکه دا نقصان ما کړي دا خبره مال متوجه ده د دې وجنه د عبید الله ابن ابي عتبه نقل د شاغد انس ابن مالک غلام دا فرمایي چې ما د ابو سعید خدری نه اوریدلې دي هغه بده څه ویلې چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها رسول الله د یو پیغلی زنانه په خپل پړونی او صدر کې چې کوم حیا پاغي کې دا چې کوم ځای کې هغه پټي کې وي دا غي نه زیاته حیا پر رسول الله کې وا وکانه اذا کرها شيئا شو شیب محمد رسول الله بد وګڼو عرفنه په وجه موږ به دغه اثر د په مخ کې کتو جسم نبی ګور په دې باندې خپه دي او دا ناروا ده انس بن مالک فرمایي رسول الله کې عادت دا چې کم یو کار باغه بد غنو نو سړی به مخامخ ځان لنه متوجي کوي چې لګه ګوره پتا کې دغه نقصان دی ځان نقصان دی بلکې و به ویلې چې بعض انسانان د لسې کارونه کوي منه مناسب دا چې دا کارونه به دوی نه کوي د زمونږ محمد رسول الله حیا وا او حدیث کې د امر زی پروي د ابي مسعود الانصاري رسول الله فرمایي وې د پخوانو انبیاونه دی خبره پاتې ده چې کله ته حیا پری دی څه چې کوي څه چې وغړي بیا غته کوا دغه حیا چې موږ تاسو راټینګ کړیو یو بل روایت کې راځي پر روایت د ابن عون او هغه د سعید ابن مسیب نه نقل کړي اگر که سندن په دې باندې علماو کلام هم کړي لري رسول الله فرمایي چې قله الحیاء کفر انسان کې چې کله حیا را کم شي دا ګور د کفر په طرف باندې به ور رواني کی ټیک دا کدا کافر نه اخر نتیجه ګور خراب بل لکم تمامېږي او ګور په دې حیا کې ټول خیر دی او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې رسول الله عروه ابن مسعود دا خبره وکړه چې د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه کاکا و دا یا عروه ان الله يحب الله منه کې د عقب اند سره چې باغ کې حیا وي او کوم یو انسان کې چې به حیا د انسان سره زمونږ الله ګور ډیره سخت ورانه ده څه مقصد زمونږ د رب العالمین د مینې محبت د لپاره ډیر کارونه دي قران دی منځ دی ذکر دی د الله رضا ده د الله په نمونه کې سوچ د الله د نمونه سره ځان مخته کول د خپل زړه د الله په وړاندې دی قیدی غونې تړل الله له وخت ورکول د الله د اولیاء سره کې نسل د محمد رسول الله تابعداري د الله لپاره د خلکو سره مینا هغه کارونه کول چې باغې نه مخکې یحب ټکی ذکرې او د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکول لیکن دغه امانت له حاصل دوادی پابندی دروغ نه ځان ساتل یو پکې حیا ده رسول الله فرمایي که تاسو وغواړئ چې د رب العالمین محبت ځان راتاو کې نو انسانانو بزن کې ګوره حیا پیدا کړي چې د بل کارونه به منه شي او تر دې پوری وزید عمر ابن عبد العزيز سره ملګری فرمایي هما ایاس ابن معاویه فرمایي وې داغه په وړاندې د حیا تذکرہ خلکو وکړه چې لکه حیا دار کم تر او دار کما وې فقالو د خلکو ویل چې الحیاء من الدین دا حیا د دین څخه حصہ ده عمر ابن عبد العزيز ویل بل هو الدین كله دا حیا ټول په خپل ټول دین دی لکه العباده الدعاء هو العباده لکه څنګه چې دا دعا به نه عبادت ده دغه شمنه ده حیا شکلی دا عمر شه فرمای عمر ابن عبد العزيز ودا ټول دین په دې انسان کې راځم شو نور کارونه بدل اسانه شي او بینی روایت کې دا خبر راغلی ده دلیل به دې معنی چې انسان کله بزان کې حیا پیدا کړي نو بس دې انسان ځان له ایمان مسله برابر کړه وجه دار چې رسول الله ډېر ترغیب دي طرف لور کړی دی ابي سلمہ فرمایي دا د عائشه بین نقل کوي دا رسول الله فرمایلی دی لو کان الحیاء رجلا کچرته د حیا یو سړی ویل کان رجلا صالحا یو نیک عمل انسان به ولو کان الفحش کبه حی چرته یو سړی ویل کان رجلا دا ډېر بد سړی به حیا که چیرته انسان وي په دې ټول انسانانو کې چې کوم نیک انسان خلک بغوته کوي دغه به حیا وي او که چیرته به حیی انسان وي نو ټول انسانانو کې بد عمل انسان بد اخلاق انسان هغه به دا وي د خلکو به دا بغوته کول شي لکه دا دی یو روایت کې راځي په روایت د صباح ابن محمد هغه د مره هغه د عبد الله نه نقل کړي ترمذی کې دا روایت دی یو ورځ رسول الله ملګرو له ویلې چې د الله نه حق حیا وکړي ملګرو له منکه حیا ده د الله نبی څلور شنو ذکر کړو وکړه چې انسان د خپل سر حفاظت وکړي او اقندامونه چې په دې سر کې دي سترګې دي غوګونه پوزه ژبه دا یو سړی غلط استعمال نه کی دا حیاناک دی او که چیرته غلط استعمال کړ محمد رسول الله فرمایي دي چې انسان په ورځ قیامت الله د شرمېدل انسانانو سب کې راوچي راځي اوس ګورو پر دې زنانه که چیرته موږ وګورو موږ څنګه نظر کوو غانې بچانې موږ ورو کنه ورو په دې شپه باندې موږ چرته غلط خبرې کوو کنه کوو عبد الله ابن مسعود ویلې وې په ټولو شینو کې چې زیات زندان له ضرورت لري هغه د انسان ژبه ده رسول الله فرمایي اکثر خلک په دې ژبه باندې لو کړی شوی دي حتی تر دې پوري امام زاهبی رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې وي د بعض علماونو چاته پوښتنه کوي چې په انسان کې به تقریبا څومره مرزونه وي وی اته زره لیکن د وزره نه سو نه نوې مرزونه علاج په یو خبره کې چې انسان د ژبه صحیح استعمال کړي دا ډېره خطرناکه مسله ده او کله چې انسان د خېټه حفاظت وکړي او د خېټه چې بکم شي مشتمله ده معنا حرام نه خوري مرګ یا د یو قیامت یا د دې چې انسان حیا ناک دی او کدا چې بدون چرته په انسان کې موجود نه نو یاد ساتي چې انسان رسول الله فرمایي دا ګور شرمېدل دی په ورځ قیامت بل د شرمېدل سب کې روچي راځي د قران او سنت وزن پیدا والی چې مونږ به حیا یو کبني ابو الخير فرمای در سعید ابن یزید نو ریدلې یو سړی واغوي ویل یا رسول الله یو سړی و ما ته وصیت وکړه رسول الله ورته ویل وی عزت الله وصیت کوم ته بد الله نه د شي حیا کوي لکه سب د قوم کې چې عزت من سړی دی نه کمل سړی دی داغه نه څنګه حیات ته کوي د قشن حیا الله نه کوا به په دې قوم کې عزتمن انسان هر انسان لا هغه دغه پلار دی زموږ اوسه سو پلار په یوځای کې نشتی سم خیر لمه بکنزلو کو یو پردیس نه له وګورو نه یا به غلط خبره وکړو نه رسول الله فرمایي لکه څنګه چې دی عزتمن سړي نه صاحب د قوم کې ته حیا کې دغه شه حیا الله نه وکړ دا ام لا زیتا ځکه څنګه الله ډیر لایق دی یو ورځ ابو بکر رضی الله عنه خطبه ورکوله او د شی ویل چې یا معاشر المسلمین اے مسلمانانو ټول غیا د الله نه حق حیا وکي وی فوالذي نفس بيده زما د قسم په اق ذات باندې چې زما د نفس هغه بده لاس کې دی لازم د الله صفت دې کوم چې هغه د شان مناسب دغه د تعویل نه مویل نه کو چې قدرت دی او فلان دی او فلان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وکم سړی چې د ید نه معنا د قدرت اخلي د سړی ګره د معتزله په طرف باندې کوکش ابو بکر صاحب خطبه ورکوله وې د الله نه حیا کو اسما د قسم په حق ذات چې زما د نفس هغه بلاس کړي وې زه همیشه چې کله خپل بولو براس په طرف زما وې دا جامه په دې ځمانه سره تاومه د خپل رب العالمین نو مال حیا راشي بالکل ځم به کوم چې راته کوم کیندا د انسان ضرورت دی عمر بن الخطاب فرمای د مالک بن دینار دا خبره نقل لا من قل حیاءه د کوم انسان چې حیا کم وي دا تقوا به کم وي دا چې تقوا چې کم وي دا غزړه مړ شو او دا چې غزړه چې مړ شو څنګه الله به دا سره جهنم لبوزي منه به حیا انسان به جهنم کې پروت دي دا عمر صاحب خبره مقصد دی او عمر جل الله فرمای وکم انسان چې هغه حیا کې دا به خلکو نه پټ کړي شو چې کله یو سړی پټ کړي شو دغه به تقوا راشي چې کله بچا کې تقوا رااله وېدا چې انسان د جهنم د اور نه بچ کړي شي معنا دا شولا چې تاسو د الله نه حیا کوئ نو به د خلکو سره ډېر نه سوراله تاسو وینا کوشش ودا کوئ چې رب العالمین څنګه راځي کو په کوم کیفیت باندې هغه خوشاله کو یو بل د عمر ابن عبد العزيز نه دا خبره نقل ده عبد العزيز ابن رفيع نه هغه د وحب نه نقل کړي دي وی الايمان دا ایمان شي عريان بربند دی یو سړی چې بربند زمانه جماعت ولباسه التقوا د دې جامه چې د تقوا ده وزینته د دې ډول چې د الحیا او حیا ده و ماله د دې ایمان ده مال چې د العفه هغه پاک دامنې ده کله چې موږ اوسو جامې نه د شاسره وخت تیرولې شو د قشن ایمان بربند دی جامع چې داغه تقوا د الله نه یره به انسان چې کله جامع واغوند نو زیب جنت برابرې هغه به حیا ده او به د انسان د مال ضرورت پیدا کیږي هغه به عفت ده پاک دامنی ده او دانش بن مالک نقل دی هغه رسول الله نقل کوي رسول الله فرمایي چې د هر دین د هر ملت د پاره اخلاق دي خو د اسلام اخلاق چې د الحیا او هغه حیا ده رسول الله دومره ترغیب ورته تر باندې ورکی او دا حیا راتګ نه کی مګر په خیر باندې هر وخت پر د خیر عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما د محمد رسول الله نو لیدلې من لم يكن له حياء ودا چې حیا نه دا دین نشتا ومن لم يكن ومن لم يكن له حياء ودا چې حیا نه په دنیا کې ودا سره به جنت نه مر داخل نشي تاسو ترغیبات ورکړي دي لا ایمان لمن لا حیا له کله چې په انسان کې حیا نه وي دي انسان کې بالکل سره قوي ایمان هم نشي راتللی او بیا به دا خبره بار بار کوله چې عبد الله ویری دی الايمان عريان د ایمان بربند دی دغه زینت تقوا ده او دغه لباس ګوره حیا ده ترغیب دی خبر لشه د انسان بربند حالت کې وخت نشته راول نو ایمان به دښنه پاتې کیږي یو بل لوت کې دا راغلی دی اگر کوله مور باندې کلام کلام هم کړی دی وکړه چې انسان حیا ونه کړی ودا سړی به ګوره اخر نتیجه به بیمانی جوړیږي ذکر رسول الله فرمایي د ټول انبیو نه دا خبره نقل ده چې کله انسان حیا پرې خو د څه شي پیدا کوي آ کولې شي حتی کچره په انسان کې حیا موجود نشي ودا انسان به همیشه په دې اور کې پروت او کچره په انسان کې حیا موجود ده انسان به اور لاړم شي یو ورځ به موږ رب العالمین دره اوچت کی حسن بصری نقل لی وی الحیاء دا حیا یو خوې ده د خیر د خوینو نه په انسان کې نه موجودېږي مګر رب العالمین دغه انسان د حیا د وجنه اوچتای چې کله په انسان کې حیا رااله او رسول الله فرمایي چې دا حیا یو ایسره د ایسو د ایمان نه او ایمان په انسان کې موجود نشي چې کله په هغه کې حیا نه او دا ټول حیا لندګي په دې عقل باندې ولا دین من لا عقل له چې کله د انسان لپاره عقل نه هغه کې سره خو به دین نشي پاتې کېږي معنا دا چې کله په انسان کې حیا وي دا انسان به عقل مند او چې کله په انسان کې حیا نه دا ګورډي به عقل انسان دی دا روپیا دا ګورډي به عقل او قمقل انسان دی چې دا خبره کې دا جامع وباسي دا کارونه وکړي دا ودا رسول الله فرمای وې درې خوونه شکل په انسان کې موجود شي او بس کړي دا انسان دغه وجنه په دنیا کې یو بګه حیا ده او کدا چرته په انسان کې موجود نه شنو یاد ساتي دا انسان به جهنم کې معذب کیږي یو چې به حیا په انسان کې موجود شي او بد زبانی او قلت الحیا سليمان دا خبر نقل دی رب العالمین چې کله یو بندر اراده را حلاکت وکي حیات وبس او کله چې حیات ویستل شو د شي انسان چې کله زمونږ د الله سره مخامخېږي دا یاد ساتي زمونږ الله به ورمانه غوسي تقریبا دو آیتونه د محمد رسول الله نه ویش احادیث سلویخ اثر د بده حیا کې راغلي دي امام نووي رحمت الله علیه د جنید بغدادي نه نقل کوي حیا ویل شي سلام د الله په انعاماتو کې سوچ کوا په خپل تقصیراتو کې سوچ کوا د دین چې کم حالت وروته بس دغه حیا ده ابن حجر په ویلي وېد شي خوینه په انسان کې موجود شي چې دې خوینه د وجنه وېدا سره د بد اخلاقی او د بد کارون نه منش انقباض النفس ان ارتکاب المکروه وی چې کله دا سړی د بد کارون نه منشو بس دا حیا ده او چې بد کارون په طرف باندې ورمان شو دا ګره به حیا ده شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې لږ قسمه حیا ده یو حیا د ګناه د شکل د انسان نه ګناه وشي ادم علیه الصلاه والسلام شکل دا نه وخړل شو منډه واخسته شربینیم لیکلی لري وې زمونږ الله ور باندې आवाज وکړي چې یا ادم تاسو مانه تک تک وي نه حیا من رب العالمین استلم علی حیا راشي دله ویل شي حیا د جنایت دویم حیا د تقصیر ده ملائک شدي هغه ګناهونه نه کوي لکه څنګه چې موږ داسه او باسونه نه باسو وي د قشن دا د الله بندگی کوي خو آخر کې بهم د شي الفاظ وي چې الله موږ ست حق بندگی نه دا کړي کم چې سره شان سره مناسب دریم حیا د اجلال دا حیا د اجلال ابن قیم فرمایي دی ته ویل شي چې کله د انسان په ذکر کې د رب العالمین څومره قدر وي هغه د سړی به د الله نه حیام کوي رسول الله چې کله مکه لتلو د سیرت په درسونو کې راځي لزر مجاهدینو سره و تور پړګې تړلې و وې تر دې پورې چې د اثر دومره کته کې چې د وخ یا د اس په دې زین باندې داغه د تندې مبارک ولګي دوی چې ته پوښوږي یا رسول الله دا کار دی ولې وکي وی حیا منه د الله نه مال حیا رااله ځکه څنګه د محمد رسول الله په ځړ کې د رب العالمین ډیر وقار او عزت پروتو چې کله د انسان په ځړ کې د الله څومره قدرې څومره وقار او لوی وي هغه مر به دغه انسان نه الله مبارک د حیا صادريږي څلورم حیا د کرم ده زینب رضی الله عنها شکر واده شو د خندق په غزا کې دا مسله ذکر کړې شو مخ کې د احزاب په غزا کې رسول الله بار بار تلو راتلو تر دې پورې چې ایتونه الله را نازل کړو چې د محمد رسول الله د بیبینو کوټو مو ورسې بچار د ضرورت نه او که سوال ته کوي نو اجازه به د پردې نه اخوا دلته رسول الله د ملګرو لګور د خبر ونه کړ چې تاسو وځي ځکه رسول الله باندې حیا غالب و او بل حیا د حشمت دا دا دغه مثال علی سي فرمایي وزمانه به مزیډه راتله د انسان د خاص اندام د سپین سلیکنا کې غوندي وبا خو مار محمد رسول الله دا تفوس وش کوله وجه دا و چې دا غل روز ما په نکاح کې و مقدار سره مې تفوس وکي چې ته د رسول الله د باره کې پښتنه وکړه ویل چې بدی سړي باندې غسل نشه مګر او داس په دې خاص اندام باندې وبا اړای دا حیا حیا د حشمت او بل حیا هغه حیا د دې خبره ده چې انسان د رب العالمین عظمت پر لکه ولري لکه بندا چې حیا کوي د الله نه یو حیا د محبت ته ته چې سره مینه د رب العالمین سره د مینه د رسول الله سره د مینه ده نو هغه محبوب وړاندې انسان به بعضی حرکتونه نشي کولای وجدا وجدا چې حیا په دې محل کې موجوده ده چې اخی حیا دغه حرکتونه من کړي دي او بل حیا حیا د عبودت عبودیت چې دا د الله نه ير او د الله نه مینا دا دواړه چې کله راجم کړي شي بس د کله ویل شي حیا بل حیا د شرف ده انسان ډیر مالدار دی او داغه نه سړی چې کله طلب د مال وکړي دا چې مامورغه نه مال دلا ورکی اې د سړي د شان سره مناسب نه دا کار کړي وي په کار دا چې زیات کار کړي وي او بل د انسان حیا د خپل ځان ده اې دې حیا به ډیر پیدیم دی یو پیدا علماء دا ذکر کړی دا چې دا د ایمان یو خوې دی انسان په انسان کې موجود شو دي خو د وجنه رب العالمین د جنت لبوش دویم انسان د حیا د وجنه د ګنا نه منع کیږي دریم چې کله په انسان کې حیا وي د انسان مدنه کې په طرف باندې مقبولان دي څلورم د انسان د دنیا او د آخرت د شرم نه بچ کړي شي او پنځم دا د ایمان د شعبونه یو لوی شعبه ده او شپږم د انسان به همیشه عزتمنې وو مې پیدا علماء دا ذکر کړی چې دا د انسان د طبيعت په پاکوالي باندې دلالت کوي چې بده کې حیا ده او چې کله په انسان کې حیا نه دا دلیل ده په دې خبره باندې چې داغه د طبيعت ګندري اتم دا د انبيو د صفات نه صفات دي چې په انسان کې موجود شي او نه هم د چې انسان به د اقشر محبوبانو نه شي هغه څنګه الله دی او هغه په دې دنیا کې مخلوقات لسمه فائدہ به علماء دا ذکر کړی چې محمد رسول الله ډېر ترغیب ورکړی دی د دې وجنه معبد ابن کعب الجهنی نه نقل دی لباس التقوى الحیا وې د تقوا جمع چې دا هغه حیا ده نو موږ او تاسو د محمد رسول الله د حدیث نه دا خبره معلومه کړه چې 380 خوونه دي رسول الله فرمایي چې دا په عیسی بچا کې موجود شي دا انسان په جنت لور داخليږي نو پاګه کې ماولنې خو ویلې حیا الله رب العزت موږ تاسو یقیني او کامل حیا والا انسانان جوړ کړي او دا خبر اوس موږ پاتې شول چې اسباب د حیات څه دي موږ حیا کله راتلی شي دا ډېره مهمه خبره دی ملګری کړی دا یو دا چې انسان بد الله په انعاماتو کې سوچ کوي دویم انسان به خپل ګناهونو کې سوچ کوي دریم د انسان بد رب العالمین نه دعا طلب کوي څلورم د انسان مجاهده کوي او پنځم هغه آیتونه او حدیث ګوره چې هغه په باب د حیا کې راغلي دي لکه نظر ته نعیم دا ټول جمع کړي او شپږم ځان کې احسان پیدا کا عمل د الله د پاره کوا کله چې دا کارونه وکړو د شپه کارونه امید دار چې الله وتا کې ان شاء الله حیا پیدا کی ته رب العالمین موږ تاسو د قران او سبا سیرت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین